بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوئی دې په معنا باندې تنزیل الكتاب را نازل دلوی کتاب لاره وفی شک نشت پدې کې من رب العالمین چې دا د طرفه د پالونکي د مخلوقات نزی ام یقولون بلک وای دا مشرکان افتراه چې دا کتاب له پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی بل هو الحق بلک دا حق دی من ربک استاد رب طرفنا لتنذر دیو پارا شو یریت قوما ها قوم آتاهم من نذیر من قبلکا ما اتاهم چن راغل دیتا من نذیر سوکر ورکون کے من قبل کتان مخکی اغا زمانه د فترت یادی د حضرت عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په منځ کې پدې کې بل نبی نو لعلهم يهتدون نور پارچ دی لارو د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د عزت د چا د ذلت بیا دا فیصله الله ته واپس کی په یو داسې رس کې درځو د دنیا نه کچره پاره کې بنی آدم سفر کوي نظر کاله ولګي ځکه د اسمان او د زمکه په منځ کې 500 کال نو پتلو راتلو کې وزر کال شي یو د آیات دا مقصد نو معنا دا دی یدبر الامر تدبیر کوي انتظام کوي الله د هر یو کار من السماء د اسمان نه لرد زم کتاب ثم يعرج له بیاخی داد الله تعالی یوم تدافرس کی کان مقداره چې دا د اندازه دا وي الف سنه زر کال مما تعدون دا هغه نه چې تاسو شمیرئ نو معنا ودا شي ویل الله ترجع الامور ټول کارونه الله ته واپس شي بیا دیم مقصد علماء د آیات دا ذکر کړي یدبر الامر تدبیر کوي د هر یو کار د اسمان نه لرد زم کتاب دا کله نه چې دنیا شروع کړي د شان تدبیر کوي څوک مړ کوي نو څوک ژوند دی کوي چاله عزت ور کوي نو چاله ذلت ور کوي څوک په هدایت دی نو څوک په ضلالت دی ثم يعرج له بیا واپس کی دا الله تبا فی یوم فاورس کی کان مقداره چې دا انداز دا غیر فسنت زر کالا مما دهان تعدون چې تاسو یې شمیرې درځو د دنیا نه ذالک عالم الغیب دغه په هده پس پټو باندې په پټو سيزونو دغه الله په هده وشهادت او په هده په ښکارو باندې العزیز الرحیم او زور اور دے رحم کون کے دے اللذی حوالا احسن کل شین چی خیستا کرے دے ہر سیز خلقہو چی پیدا کرے دے الذي الله احسن كل شيء چې خاصه کړې ده هر یو شی خلقه چې پیدا کړې ده وبدا خلق الانسان من طين او شروع کړو د پیدایش د انسان من طين د خټینا د خاورینا ثم جعل نسله بغرزول د نسل له من سلاله من ماء دا خلاصې د ابو مهین ضعیفنا کمزورنا من سلالت من مائن دا خلاصې دا چون کړې شو من مائن د ابو مهین سي ضعیف او کمزورنا سپکونه حقیرنا وقال ویلی دی کافر اذا دولنا کلچی رکشو من فی الارض پزمکا کی اینا لفی خلق جدید آیا من بیا پیدا کلشو پا پیدایش نوی سرا بل هم بلک دا کافر بلقاء ربهم کافرون فملاقات دخل ربان انکار کوي منی زمون د طرف نه لا املا ان چې خامخ الله وای د کوم د جهنم جهنم من الجنت د پیراننا والناس د خلقنا اجمعین طولنا فذوقوا نسکی عذاب بما په سبب د هغه نسیتم چې تاسو ور کړو لقاء یومکم ملاقات درځ تاسو هاذا چې دا تاسو د دې ورځې ملاقات هر کړو انا نسیناکم یقینا من پریزو تاسو په عذاب کې یو معنی داو چې نسیان کله نسبت الله ته ته شنو معنی ترک وی انا نسیناکم اے ترکناکم فی العذاب من پریزو تاسو په عذاب کې یادا ما ملې وا انا نسیناکم من معاملہ کو تاسو سره معاملہ د هیری دن کی اذا ذکروا بها کله چې نصیحت ورکړې شي دوی ته په دې باندې خروا سجدا نو دوی پریږي الله ته سجده کوونکي وسبحوا بحمد ربهم پاکی بیانې سره د صفات او خپل ربنا وهم لا استكبرون او دوی تکبر نه کوي ایمان او د الله د تابعدارینه لری کیږي جنوبهم مړخونه دوی یدعون ربهم رابلی خپل رب خوفا و طمعا پا یر سرا و پتم سرا د وجه د یر نا د وجه د تم نا د رب د رحمت تم لري نو د رب د عذاب نه یری و مما او د هغه مال نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړ دي تا ينفقون دا الله لار کې لګي دا الله لار کې لګي او رب ته جاړې نو داسې نعمتونه مې دل پټ ساتلی چې دا سترګې به پیخې چې سترګې جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب دا غي عملون چې دوی کوم عمل کوي چې دوی کوم عمل کوي دا داغی په سبب بدل دا جزاء بما كانوا يعملون بدل دا په سبب دا چې دوی کوم عمل کوي او دین مراد د تهجد مزم ده علماء دا لیکلي په دې کې هغه حکم ده چې د ماخام او د ماسوتن په منځ کې مسکي یا د ماسوتن د موز انتظار کوي یا علماء لیکلي هغه حکم پکې داخل دی د یاد دلان دی چې دې نماز وطن او د سبا مس په جمع کوي افمن کان مومن نه آسوک چې د مومن کمن دې کې دې شي پشان دا جا کان فاسقا جهنا فرمان دې لا استوون الله والندی برابر تابدار مومن او کافر دا چې ته برابر دي په خپل منځ کې په سبب دا وی چې دای چې کوم عمل کولو واما الذين ارجعوا كسان فسقوا چنا فرمانو دې کې د فاسقان مراد هغه فسق د عقیده له کافر یې نه اور چا کسان دی فسقو چه فاسقانو کافرانو فمأواهم النار زید پات کی دو دو دیور دے کلما رادو هر کله چې دوی به را دولري یخرجو منها دیر پارا چې دی واپس یې راډل واپس یو کې لکوي کنه فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون تیر شو د لوی صورت کې کنه عذاب ادنا د قدر عذاب د خلی من دا فائدہ وکا چې باز د عذاب ادنا نه ولې د دنیا کې ورسی او تاسو ویل کنه دا باز باز چې ذکر کوي دا دنیوي سزا وي قبر کې که سزا ملاويږي نو پوره به ملاويږي د ملاقات د حضرت موسی علیہ السلام نه د تاثر پښپې د معراج کې پښپې د معراج کې ورسره ملاقات کړو دین شک مکو یا ماندا فلا تکن تمکی وافی مریتن پشکی من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام نه خپل کتاب سره خپل کتاب الله ورکړو هغه غسته الله سکی من لقاء موسی الكتاب ان ربک یقینا رستا هو یفصل بینهم فیصله دې چې دا الله په من دي کې یوم القیامت پرز د قیامت فیما پاس کې کانو فی اختلافون چې دوی چې پای کې اختلاف کولو اولم یهد لهم آیا ندی بیان کړی الله دیتا کم اهلکنا من قبلهم ان کنتم کشریئی تاسو صادقی رشتینی قل وا یوم الفتح ورز دفیصلی لا ينفع الذين كفروا فائدہ ور نکیا کسانو ته کافر دی ایمان ایمان ندی عذاب چراشی نو بیا د ایمان راوخ ایمان نو فائدہ نور کوي